سيد الكونين حبيبا فخر دو جهانا سيد الكونين حبيبا فخر قدر من اوریدونکو بیا هم زمونږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې په خپل منځ کې به خبرې اترې کولې په خپل منځ کې به هغه مسئله په پوښتنو او په ځوابونو راپورته کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره چې خبره د اوریدونکو یا اوریدونکي په ذهن کې په ښه توګه کینی نو ځینې وخت به یې خپل منځي خبرې کولې او کله به د پوښتنو او ځوابونو په طریقه خبرې کولې له دې څخه څو ګټې ترلاسه کیدلې ټول شته صحابه به په بشپړه توګه متوجه کېدل او په خبرو اترو کې به دلچسپي اخیستله هغوی ته به د غور او فکر فرصت په لاس ورته د کوم له امله چې د هغوی استعداد او وړتیا وده کوله همدارنګه د سوال او ځواب په ذریعه به یې حقایق ډیر په ساده او آسانه بڼه په ذهنونو کې کینول رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوال او ځواب په بڼه د صحابه و کرامو فکر او عمل ته څنګه وده ورکوله د دې څو بیلګې به زه تاسو ته وړاندې کړم اول امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث نقل کړی فرمایی رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدرون من المسلم قالوا الله ورسوله أعلم قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قال تدرون من المؤمن قالوا الله ورسوله أعلم قال من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي تاسو پوهیږئ مسلمان څوک دی صحابه و کرامو ویل الله او د هغه رسول ښه پوهیږي رسول الله ځواب ورکوي مسلمان هغه څوک دی چې د لاس او ژبې څخه بل مسلمان په امان وي بیا رسول الله پوښتنه کوي آیا تاسو پوهیږئ مؤمن څوک دی صحابه کرام ځواب ورکوي الله او د هغه رسول ښه پوهیږي رسول الله ځواب ورکوي مؤمن هغه دی له چا څخه چې د ایمان خاوندان د خپلو ځانونو او مالونو په اړه په امان کې وي تاسو ګورئ دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوال او ځواب په بڼه باندې کوي نو دا خبره به د صحابه و کرامو په ذهنونو کې څومره ځای نیسي همدارنګه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو څخه پوښتنه وکړه که له تاسو څخه د یو کس د کور مخې ته یو نهر بهیږي او په هغه کې صفا او شفافې اوبه وي او هغه کس هره ورځ په هغه کې پنځه ځله غسل کوي او لامبي نو آیا د هغه په بدن کې به څه خیری پاتې شي صحابه و کرامو ځواب ورکوي د الله رسوله هیڅ ذره خیره به د دې په بدن کې پاتې نشي رسول الله ورته وویل دغه حال د پنځه وخته لمنځونو هم دی چې الله رب العزت د هغو په وسیله ګناهونه له منځه وړي دریم حضرت ابي هريره د رسول الله نه روایت کوي ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال اتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم رسول الله